په دغه قبایح کې شپږم قباحت د اهل کتاب ذکر کیږي چې دای د مسلمانانو د گمراه کولو د پاره مکرونه او فریبونه کول مشرانو بخپلو کشرانو لوي چې تاسو درځي په اوله ایسه کې سار ټیم کې ایمان قبول کړئ او ایمان سرګن کړئ مسلمانانو لدا ښکار کوي چې موږ هم ایمان راوړې مسلمانان شویو او بیا په ماقام کې د خپل کفر د خپل کفر اعلان کوي د مسلمانۍ نه مرتد شي په دې آیات مبارکه کې اوس درې بل قباحت ذکر کیږي چې دا وم قباحت ده چې د دې يهودو مشرانو مليانو خپل کوشرانو ما تحت لویلیو چې د خپل مليانو علماو نه علاوه بغره د بل چا خبره نه مني د بل چا په خبره باندې به تصدیق نه کوي باور به نه کوي او دویمه خبره ورلدا کړي وا چې دا مشری او پیغمبري زموږ حق نه دا بل چا له نشي ورکې دي او علم زموږ زیات ته نو بل څوک هم باندې غالب کېدې نشي ولا تؤمنو یقینا هدایت صرف هدایت د الله دی مبتدا او خبر چې معرفه ذکر شي نو حصر د خبر وی په مبتدا کې چې هدایت خو هغه دی چې الله تعالی هدایت کوي ځان چې تاسو په کوم سيزونو باندې د هدايت خیال او ګمان کوي هغه هدايت نشي کېنه نو معنا او مقصد بیا دا دی آیا تاسو غنتی کتاب لا بل شان ور کړی شوی نه تاسو ولې د دې مسلمانانو د دین تابعداري کوي د دې کتاب پس رواني گئی ولې تاسو د کتاب په شان د کتاب بل شان ور کړی شوی دی د دین د بل څخه ښکاری څه تاسو کدی د مشرانو به مشرانو لوي چې د دې د دین تابعداري وکوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وکوي سبب په میدان د محشر کې لري تاسو سره جګړه کوي یا او یحاجوکم عند ربکم دا چې دی بغالب شي پتا سو باندې پنځ درب تاسو دی مليانو یو بل لوي چې دې کشرانو لتا صدا مو وایي چې د نبی آخر الزمان صفات زمون په تورات کې موجود دي که زمون دا کشران دا خبره ووري نو بیا به دا مسلمانان په میدان د محشر کې د الله وړاندې تاسو سره جګړه کوي چې دای په خپل دا منله چې د نبی آخر الزمان صفات زمون په کتاب کې موجود دي او د حق پیغمبر دی چې د خپل مليانو نه علاوه د بل چا خبره باندې منئ د بل چا په خبره باندې به باور او تصدیق نه کوئ او دویمه خبره ورلدا کړو چې مشری او پیغمبري دا حق زمونږ نه زمونږ نه علاوه بل چا لدا نشي ملاوي نه او علم زمون زیاد د کوم باندې سو غالب کېدې نشي په حجت او دلیل کې نو دا قل ان الهدى هدى الله دا د اول خبري جواب نه چې دای خپل کشران لویلی چې د بل چا په خبره باندې تاسو باور مکوئ نو داغي جواب شو ان الهدى هدى الله هدایت خدا الله هدایت دی نو تاسو له خپل کشران لوای چې صرف زمونږ به منئ د بل چا به نه منئ دا سی ور لوای چې د الله د هدایت پس روان شئ او د دې دویم خبرې جواب دی قل ان الفضل بيد الله د ویلو پیغمبري زمون حق دی بل چا لنه ملاویږي نو ولې د الله هغه فضل به تاسو تقسیموي چې شرم ځان پورې مخاص کړل او بل چا لبنه ملاویږي نو جواب یو شو ان الفضل بيد الله مهرباني او فضل خدا الله فلا سره په دې کې د مفسرینو دوه قولونه دي چې ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم چې دا د يهوديانو عام خطاب خلق شران لا او د دې نمخ کې قالو مقدر ده وقالو لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم د مشرانو مليانو کشرانو لویلیو چې تاسو به خپل دین نه علاوه د بل شا په خبره باندې تصدیق او باور نه کوئ او دویم قول د مفسرین دا دی چې ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم دا د دې خاص خطاب او هغه کسانو لا چې کوم مخکې آیات کې ذکر شول چې دوی ورلویلو امنو بالذي انزل على الذين امنوا کسان تیار کړیو چې صرف درجه په اول حصہ کې و ایمان راړی نو هغه له دام ویلیو چې ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم نو دا اولی توجیه په بنا باندې الا لمن تبع دینکم دینه مراد يهود او ظالمون یانی او يحاجوكم عند ربكم كم مفسرين ابو حيان رحمت الله عليه فالبحر المحيط کې دوه قول ذکر کړی چې دا یاد اخرت سره تعلق ساتي نو دا دي مليانو په خپل منځ کې یو بل ویلیو چې ګوره د مسلمانانو مخ کې تاسو دا خبره مکوئ چې تاسو د پیغمبر صفات زمون په تورات کې دي زمون په کتاب کې دي ولې پرز د قیامت په میدان محشر کې د الله باندې دی پتا سو باندې حجت نشي چې دی په خپل دا منل چې د پیغمبر صفات زمون کتاب کې شته خود زده او د عناد د وجنه ایمان نه راوړو او یا دا د دنیا سره لګي که دنیا کې دای سره تاسو بحث او مناظره راغا نو دای به تاسو لوي چې تاسو په کتاب کې زموږ د پیغمبر خبرې موجود دي د یو چې په هر طریقه باندې د عوام مال حاصل کو غتا د فار حلال دی او د دې حلت نسبت به بیا الله له کول چې الله موږ له حلال کړي او پایات مبارکه کې دوه قسمونه د اهلي کتابو ذکر کړي دا د قران او عدل او انصاف دی وې په دې اهلي کتابو کې یو حق پرس خلک ني او دویم باطل پرس دي حق پرس هغه خلق دي چې یو لوی خزانه باندې تا هغه امانتدار مقرر کو او سبا چې نخپل حق غواړي نو بیا به تعالی پوره په پوره درکړي او په دې کې داسې ناکار او باطل فرض خلقم شتا که یو ټکاو یو اشرفی دی ورکا نو سبا چې ته غواړې دې بد اغینه انکار کوي ويقولون على الله الكذب او وای دی په الله باندې درو وګوره حرام کار کوي پر دې مالونو خوري او نسبت الله لکه چې ليس علينا في الامين سبيل وای دی په الله باندې درو وهم يعلمون او حال دا چې دی پويږي خبر لپته چې موږ دروغ جنيو د ځان خبرې کوو حدیث پاک کې راغلی امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب الکفاله کې ذکر کړی ابو هريره رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په بنی اسرائیلو کې اهل کتابو کې یو کسو ويسأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار بنی اسرائیلو کې یو کسو د خپل بنی اسرائیلو نه مطالبه وکړه چې په قرض کې یو زر دینار ورکړي نو دا چانه چې دا قرض غوښتو هغه ورلوي ائتنی بشهداء اشهدهم مال گواهان راول چې تعالی دا قرض درکوم چې غي گواهی بیا کوي نو اید ورلوي کفا بالله شهیدا پس الله کافی گواه ده کنه نو بیا ورلا او خصوک زموار مال را ولا سو کفیل مقرر کا نو ایدور لوی کفا بالله وکیلا بس الله کافی زموار دے نو دې کس په یقینو کو ورلوي چې دا فرض مثال در کو زر اشرفي ورکی او وخت مقرر شو چې په فلاني وخت باندې به زتا له واپس در کوم دا د کم کس نه چې قرض اغسته او د دې قرضداري او د چا نه چې قرض اغسته د د په منځ کې یو دریاب او سمندر دی نو وخت پوره شو دی راغې چې غل د خپل قرض واپس کی نو چې وی کتل څه کیشته نشته نشته انتظار یو کو کیشته ملاو نشوا یا الله زه خو راغلی وم او ته مې ګواه مقرر کړې او ته مې په منځ کې ذمہوار مقرر کړې ټیم پوره دی خو وخت پوره شوی دی اغله زه د خپل قرض واپس کوم خو کشته یې نشته ما انتظار وکړو پورې کېدې نشم نو یو لرګې راواغستو هغه سورې کو د غزر اشرفی پکې کې خو دی او بیا ورپسې دا لرګې بن کو او په دریاب کې پرې خو د چې الله ته غل ورور سره هغه بل قسم د دریاب نه خپل په انتظار دی چې د فلانی سره مې ته پوره شوی قرض به واپس راړي نو په انتظار انتظار غم ستړی شوی دی چې تر ماخامه پورې سوخرا نه ول نو چې وی قتل دریاب یو لرګې را روان کړه د بر پر روان دی دوی زه تر ماخامه خو قرضدار اسم را نه غي د خشاک خو بکور له یو سي لرګې د دریاب نروي سکور له یو چې ماته کو زر اشرفي پکې وروته رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي بیا سور د پس د کزر اشرفی پیدا کی او کشته یوموندا په دریاب کې پوره شلاړو هغه کس له زر اشرفی یوړي او هغه خپل عذر بیان کو چې زه په خپل وخت باندې راتلم انتظار مې وکړو خو کشته نه وان واپس کور لاړم نو اغور لوي چې ان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبه دور لوي چې ما بیا په یو لرګي کې دغه پیسې کې خو دی او هغه لرګي مې په دې اوبو کې وګرځولو هغه کس ورلوي چې الله رب العالمین ستاسو حق مال را رسول دی او ستاسو قرض پوره شوی دی نو واپس د خپل اشرفي راړي نو قران کریم هم دا ذکر کوي چې په یو دینار باندې مقرر کو بعضی په خلاف بدبخت دی هغه واپس نه درکړي او بعضی لکه د لوی خزانه ورکړي دا زر دینار چې د سرو زرو پیسې دي هغه در له خپل وخت باندې واپس کوي او دوباره بیا امراړي چې کېدې شي حقداري له خپل حق نه رسیدلې وعلى آله وأصحابه أجمعين